راویخ د خلک فیده نه حاصلی وای دا خټه مټی دی ګند لری کا نو دی دنیا نم معمولی سیس پاتې دی او نور دا په ختم دو په تختې دو دا یتصابها صاحبها پیسې خوراک بزان سوړي چاغه خوري نو ځان سره توخه یو سات تشمزه د دنیا نه اے کس د ځان سره یو ورو نو الته به مزه کې او کتش لاله نو به مزه وکې فإنه کما له ګور ځان سره سيو سکول تا دفتر تا نو خو خوراک کې نور ته ګوري ازان سره یو شي کنه هغه نور ته ګوري دا رنګي کچا د دنیا کې ځان سره سيولو حال ته مزه کې چا چې یو نور نه وو ته ګوري ګوري دا چې بل نو کام ته بزي فانه قد ذکر لنا ان الحجر يلقى من شفير جهنم خزه موږ د جامو لباس مسنګو نو فلتقت بردتن نو تاو کلمه تاو کما د ځان یو صادر فشققتها نو سری کما هغه صادر لره په مې زما غو مې د صاد بن مالک کې سبا نک اوس وګوره د خوراک حالت یې سو پاره او کیمه را پاخه د کپلو حالت دا چې یو ساتن نیم کو نیم ما انیم زما عمل کړی او اوس وای فما اصبح اليوم منا احد اوس داسې حالت دی چې زمنګ په ملګرو کې داسې ملګری الله پیدا کړو چې هغه بادشاہان جوړ شو په خارونو باندې حاکمیت کوي زمو خدا سے حالتو او اوس داسې حالت دی پوج و انی اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا او بشک ز پناوالم په الله چې شمز په خپل زړه کې لوی زړه کې راته ځان لوی ښکار شي وعند الله صغیرا او د الله په نسبت ډیر کمزورې ما بلکې زه دا غواړم چې ما ته ځان ډیر کمزورې ښکار شي او د الله په نسبت ډیر لوی ښکار شم رواه مسلم پوه شو کنه دا سه حالتونه په صحابه راغلو ای سوارت فیا قروح یعنی پای کې زخمونه جوړ شو قرحت زخمونه جوړ شو پاخ شو زکه چې کله یو شی پوښ شي ها داخله پاخ شي نو زخم جوړ کی کنه جبا کې په شونډه کې او دا ډېر بیماری د وجه دا یا ډېر سخت خوراک د وجه دا نو سه زړه بي وکه کمزورې په اخر کې خو هغه ډېر غریبتونه مالونه هغه سنو پرې خو ځان سم کړي تیر شو کړ چې نبی علی اسلام وفات کېده نه پرې خو دې درهم نه دینار نه غلام نه یو ویزا نه یو بل شي مگر یو کچرا یو خا یو اسلحه تورا بس نو ارس ختم ځای کې نه ګډوډواله یې څه پکې نو زمون کلک خوراکونو پاله وي د کې کرانو د نورو بوټو راغه خوراکونو دغه څه پشان د پچو متفقن علیه یل زمون او دسمات با چې منګ کله کې ناسې دو دور سخبو لکه پشان د چا د ګړو چې داغه اکثره زندگی د چا سره تیرې ده نبی عليه السلام سره چې د کم طالب العلم شاګرد زیات وخت د استاد سره اپ ډیر سزده کوي د استاد نه او چې ډیر نه بس چې ته یو ټیم نم درس را فارغ شي کې نو بس بیا ګرځي پوه شو د ډیر وخت لګوا هغه استادانو سره چې هغه د دین کار کړي سبت زده کوي اللهم اجعل رزق آل نه او چې کوته لاړ شو بیا میاشتې رہی ګوره ماشومان سره دوره فکر غم شتا وای خیر دی زبر دوای واچو ما خو زمانه سبق او بیا زمانه بری کمیږي ځکه دا په کې حسابيږي او طالب خو خيار خا کلمن چې لاشي پروا نشته وای کلاړه غوا په پایا کراله غوا پر دی کو شو شو کو نشو مبارک دا سه خلق چرې دنیا کې کار نشي کولای غا اللهم اجعل رزقا یا کورونو کې اکثر زنانا زولګو ولګو کې پرېدا بلګو اللهم اجعل اغه کور اغه زنانا چې هغه تعلق د دې سره ساتي په خپل ټیم باندې درس تکینی اوري خپل کارونه مخکې رسو کوي چر اغه الله اسنه پریری او الله توفیق دې ور کوي ولا دز کولو اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا او کزده نشو واخو به ورې کنه دا ټول څو ځکول شي قران زدکا دا نور واورا حدیث دی په دې خو عمل کوي کنه یا الله اوګر زوا رزق د آل د محمد قوتن په اندازې د قوت باندې په اندازې د قوت دا چې نه ډیر وي چې نقصان نه نه پکې کیږي او نه کم وي چې پکې قرضدار کېږي بل ته پکې لاس دي سما الله دور خوراک را کوا کفرا خشرا باندې خوراکونه نو دا خنده به غافل شما په مزومه می سر شي رښتیا چې کله زونه فراخ شوی دي نو بیا د اخر د خلک په لکونو روپۍ ګټي زرګونو وې دا کمی دی یاره قوت باندې گزاره کوا چې گزاران سره وخت یې سم نشتا څوک در باندې خبرم نه چې دا دې سکار کوي دا دې سخوري دا بس وخت یې رول غواړي او چې تنن ګډانو چيلي او بیان غوري نو سبا دې به ټیپور وسل کیږي نو هغه بیا دې بچي او تو خوري دا او خشه بلاویږي دا نو بیا دې کیا دې غورځيږي بیا بیا چړونه کې آیا بیا غلاګاری او جواریانه کې وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال والله الذي لا اله الا هو صحابه حالت وګړه د لوګي ها الله چې دې الله غ بادشاہ دې چې نشته بل حاجت پوره کول والا به رضنا اولا بعد خلک چې سبلی نو دا سیده زمکه له پاس راولي زبدا سے سب لا سے زما چې سیده و به مخ کې و شاو به رستو وا زمکه سبا کم شي یو ځای کړو دا سیده دا چې ګرځي کنه زړه وان كنت لا اشد الحجر على بطني من الجوع او یقینا مزو ها دې سختې د بابا تړلې غټه په خپل ګډه باندې بدل جوې د وجه د لګینا لګې د وجه د وبا ځان سره ګډه پورسه شتړلې سید بچا سو به تړلې کې نه پوري کاله ګټه ولقد قعدت يوم على طريقهم الذي يخرجون منه پاغلار یو هغه نبی علی السلام براغه را باندې تیر چې بابا د نبی علی صلاتو و سلام او زه پاغلار کې د به او شه د لوګي د وجه دا پروتوما فتبسم نبی علی السلام خدل حين رآني کله چې اولي د مالرا مسکه شه حضرت صلی الله علیه وسلم وعرف ما فی وجهي وما فی نفسي چې دیو علا اهل نو سر اهل عیالو نو سر مالو نو سر یو کسو تا غزه خو مسافر خلکو آل صوفه و سوکو ابو هريره وي دا نو سره مالو نو سره جبل یو شیو نو سره خپلوانو کې یو کسو واشرکهم او شرک بیکل دی فیها پای کې د ځان سره فسا علی ذالکا نو بس په ما باندې دا کار ابو هريره وې زب یری به تب شوما چې لګي پیدي او دا هډې اصحاب سفری دی خو بیا گزاره شوی دا زه خو بالکل بیکارای و نو بیا به تب غوسه شو به تب شوما چې سړي خو بده خو خدا سے پاتې شوی اره ور ساته کوشش کوي ګره فقلت نوما وما هذا اللبن في اهل الصفا ما وی د اهل صفا او د پاره دا یو پیاله سسز دي سره دا پي د اهل صفا والو د پاره چې ته طالبان د علم بلا شي یو پیاله پي كنت مز احق دلائق چې ما به ورکول دی تا نبی علیہ السلام را ته حکم کو چې دا پیاله والا او په دې صحابه او باندې په دې طالبانو د علم باندې سکا تقسیم کا ویشه ما یو سره دا کار اخلي پکار چې مالو خې والله کرے ځان له وګه ما او خو زم بیا گزاره کی ها دا سه مهربانو خان یو کور ته دند شو د کور والا او ته وی سشته و یاو پیری وی دا کم دی کیو دا ستاد پاره حد شوی دی ما ته وی چې لار شاه صاحب سفر والا ما وی دا خو ډیر زیات دی یو پیری په دې ټولو لسنګ ملاویږي او کدی نه ملاویو نو زپاتې کیږم قال نبی علیہ السلام یا ابا هريره قلت ما وی لبیک یا رسول الله تاسو تابعدار شاګرد قال وی وی نبی علیہ السلام خذ واخلا دا پیاله د پيو فآتهم ورکا د اصحاب صفوتا قال ابو هريره فاخذت القضاء واغسما پیاله مانا پلاس کې واغستا او ما ته قتل او په بوسکې شو فقال وی وی ابا هريره ما او ته وی لبیک او ته کې هوګې ها دا دې جوار کا پټ پر ګډ خو ته حکم کړ دا دا دا د پیغمبر حکم ته داسې تیار دی ما جوار کا غیر ما واغستا په اخر کې ما وی کې دې چې د نظم ګټو کم ما ته یا ابا هريره ما وی قلت لبیک یا رسول الله تاسو تابعدار خلکو ها دغه په ګډه باندې سر ور کوي نو استاد حق پیژني او بیا د بل حق پیژني الله او کو ته حکم کې خبره کې نو غچ ته وي قال نو نبی علیہ السلام راتو وی بقیتو انا وانت باقی شو زو او تو ما تا باقی شو کنا قلت ما وی صدقت یا رسول الله او رشاد دا خبر د الله پیغمبر ما تا باقی دا غم مه کوه چې پنځه روټۍ دي، دا به چا چا ته رسېږي؟ دا غم مه کوه چې دا د پیالې غوندې پخ کړی دی، څوک پخ کړی نه ورکوي. طالبان ماته کله وایي یاره پخ کړی نه ورکوي، مې څه وکړم بس وبه کې اچوي ها وبه کې اچوي پخ کړی کې به کړموي نو الله باندې کې خیر اچي چړي دي سوس یو سو پخکړي خلک نه ورکړي نو بس دا حال دی نو یو پیالي الله کافي کې د دوه لپاره دا معجزه واه دا معجزه واه والله پارس کې خیر او برکت اچي په معمولی سیسکم دا مونږ ته الله کې چې کله یو شی کمی نو په ما اعتماد کوي خام